خو پای را باندې وخورله قصد نو کړي نو یو هغه واقع بیانوي او بل دا ثابتوي چې الکه شیطان پیژنې ابلیس چې دی نو یقینو کې چې دا ستاسو ازلی دشمن دی ازلی دا نن دشمن نه دی شهر نن هم دشمنی دا مخکې وسره صلح وا هغه د حضرت آدم علی السلام مشر نیکه محترم د زمانه نه دا زمونږ دشمن دی او دشمن دی او دشمن دی تر د قیامته پورې که پوهیږئ پوه شئ او که نه پوهیږئ واقع واورئ و اذ رایات کې هغه وخت قلنا للملائکه چې اوې منګه ملائکو ته قلنا اوې منګه للملائکه ملائکو ته سم وته وی اوس جدو تاسو سجده وکي ملائکو تاسو سجده وکي لآدم حضرت آدم تا الله حضرت آدم علی السلام له فوقیت ورکي پچا باندې ورکي په ملائکو نو ما ملائکو ته وی چې تاسو سجده وکي آدم تا دا د الله حکم چې د الله حکم اوس نه کول ګناه ده فسجدو نو هغوی سجده وکړه یو ځای کې به راځي کلهم ټولو سجده وکړه او څنګه سجده وکړه اجمعون په یو ځای ټولو دا نه چې وړاندې وروستو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابلیس ځان له قوم دی ملایکه ځان له قوم دی خو چون کې ابلیس په دوی کې اوسېده نو چې دوی ته حکم راغی نو د دوی سره د حکم کېدو کې دیم پکې راغی الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابلیس د شیطانانو هغه مشر نه دی هغه ابلیس نامه ده لکه زمونږ د مشر حضرت آدم علیه السلام نامه ده څه چاله وکړه ابا هغه انکار وکړه ابا هغه انکار وکړه فقلنا نو مونږ وی الله زمونږ نیکه حضرت آدم علیه السلام ته څه ویلی دي چې دا د دشمن دی او که دا د دوست دی فقلنا من وتوي یا آدم ای آدم ان هذا یقینا دا چې دی ای ګوته چاته نیولې شوې ده ابلیس ته ان هذا یقینا دا چې دی عدو لک دا دشمن دستا ځان په یو غوړې دا د دشمن دی عدو لکه دا دشمن د ستاسو شیطان یوازې زمونږ د سړو دشمن نه دی ښه څنګه چې زمونږ د سړو دی نو داسې زمونږ د بیبیانو د ښځو هم دی ولې زوجک او د ښځې ستا د دې وجې نه دی به دله چلونه کوي چلونه حیلې به درته جوړوي چې د دغه نه مو باسي د جنت نه فلا یخرجنکما نو خامخا او دې نه باسي تاسو دواړو له من الجنت د جنت نه خیال کوي چې د جنت نه مونه باسي ولی فتشقا تبستړی شي په محنت کې به پریوزي چې دنیا ته لاړ شي نو همدغه زمیداری وکې او دا محنتونه وکې او دا یخنۍ او ګرمۍ دا به برداشت کې فتشقا نو ته به څه شې په مشقت کې پریوځې او جنت نو دا داسې دغه دی چې بې مشقته زندګي ده بې تکلیفه ان لک یقینا شته د ستا دپاره په دې جنت کې الله تجوع فیها چې ته به نوږې کېږې په دې کې الله تجوع چې ته به نوږې کېږې فیها په دې کې په جنت کې اوږه کېدل نشته ښه خیره سره چې بیا جنت ته خو لاړ شی که نه خوراکونه شته خو اوږه کېدل نشته خوراک به د څه دپاره وي د خوند دپاره ولا تعرا او نه به ته بربڼ شې هلته د جامو زړېدل بیا نشته ولا تعرا او نه به ته بربڼ شې دوه شو یو د دې دا معنی راځي ولا تدحا او نه به ته نور ته شي او یو معنی دام راځي تا ته به نور ونه رسي زما خیال دی چې د ژوند هم دقه مقصدونه یي پریشانه چې مونږ یو نو یا ځکه یو چې لوګه را باندې راشي بیا منډې وایو یا د جامو مسله منډې وهو یا د تندې مسله یا د نور نه د بچ کېدو مسله دا سفر جوړ کا او دا برنده جوړه کا او دا کوټه جوړه کا او دا تاخانه جوړه کا الته دا نشتن لوګه شته نه بربنډېدل شته نه تږي کېدل شته او نه نور رسېدل شته چې چاته نور ورسي دا بد عمل راغی دا شیطان فوسوس الیه الشیطان نو پزړه کې واچو هغه ته شیطان پزړه کې وسوسه غلطه خبره چاته پزړه کې اچول فوسوسه نو وسوسه وکړه الیه دی آدم علی السلام ته الشیطان شیطان څه ورته وایي آدمه څه ښایسته ځواني الله تعالی درکړې ده او ستا بیبي له ډېره ځواني درکړې ده خو د جړا مقام دا دی چې دا ځواني به هم ختمیږي مرې به یو ټک دوی دواړو لراغې چې واقعي منګ بمرو دا یو ټکو نو بیا رستو ورته راغې بیا ورته وی چې خوخم نه ده چې یو دسې ونه درته وخیم چې هغه وخوره همیشه همیشه به یې هلته یې وله ټک ورکړی دی غم یې ولړه کې واچو دا خلک نه دي دا څوک چې د دین دعوت ورکوي نو یو ځل ورته په دین زړه کې ټک ور واچوي د دین خواږه ورته بیان کړي بیا ورته وایي نو مړه نو خوښه دی نه ده چې لږ سبق له لاړ شو بیا ورته وایي خوښه دی نه ده چې لږ مانځه له لاړ شو دا نیکان خلک دا طرف ته کوي او شیطانان هغه پلو کوي دسې ونه درته وښیم په دې جنت کې ده چې سه به ودې خوړه که نه همیشه همیشه به بیا به مرګ نی علا شجرت الخلد په ونه د همیشه والی مخکې چې زه رالم خیبر کې یو کس بل ته وی په سواد کې یو بوټی دی چې چا وخوړو چې چا وخوړو هغه جنت ته ځي نه بل وته وي مړه سي د ځانه خبرې کې دی وته وي ستا عقیده خرابه ده نو چې اوس عقیده خرابه ده اوس په دا خبره چې د بوټو په خوراک سړی جنت ته ځي دا عقیده درسته ده او چې وته وي نه په بوټو خوراک باندې سړی نه ځي د څه خو په کارو چې د ځناور ټول جنت ته تللی وي نو دی وته وی و ملکن او په یو حکومت لا یبلا د یبلا معنی دی زړیدل چې هغه به زوړ نشي ابا کمزوري نشي یو د سونه د تنخم چې و دې خوړه درته به حکومت ملاو شي قوي حکومت چې هغه به زوړ نشي کمزوري به نشي وای کما ده وای دغه ده کنه په دا خبرو خبرو کې یو ځای کې براشي قسمونه ورته کول چې ګوره زه ستاسو خیرخوا یم او زه ستاسو د فیدې خبرې کوم فاکلا نو اوخوړه دې دواړو منها فاکلا نو خوراکو که دې دواړو منها د دغې نه دته دا پته لګیده دی سرکوزی ته چې دی اونه کې دا خاصیت دی چې چا اوخوړه دا غنه به د جنت در جامع غورځیږي فبدت لهما نخکار شو دی دوارو ته سوآتهما عورت د دی دوارو د خوراک سره هغه کومه د دوی پرده شوه جامع ختم شوی او انسان کې طبیعتی ګوري شرمی چې د انسان عورت ښکاره شي که ښځه یو که سړی هر څه ته لاس اچوي چې ځان پورې دغه کم ونښلو وتفقا شروع شو دا دواړه یخصفانې چنخلولې علیهما د خپلو ځانونو پورې وتفقا شروع شو دا دواړه یخصفانې چنخلولې علیهما د خپلو ځانونو پورې می ورق الجنه پانی د جنت د جنت پانی راغشتلی او د ځان پورې نخلولی چې دا د غم نخکاری عورت څه پانی وی الله ته پته لګي معلومیږي چې د دې پانو معلوموالی ضرور نه دی او که ضرور وی الله به بیان کړی وی اسې د ځان خلک وی سوک وی کېلې وی او سوک وی انځر بوټي ولکه چا ویلی دي وی پلانی کتاب کې راځي نو پلانی کتاب ولا جنت ته تلو اوس که رسول الله ویلی بیا ټیک ته چې هغه ته به د وحی په ذریعه معلومه وي نو خو نه دی ویلی د دې وجه نه زمونږ ایمان دا دی بس مونږ نه الله تپوس نه کوي په دقن ایمان هم دی چې بس د جنت د ونو پاڼې هغه د ځان پورې نښلولې پاتې شو تعین نو تعین څه ضرور نه دی وعصا آدمو خلاف حضرت آدم ربه د حکم د خپل ربنا او دا خلاف یې وکړو د وجه د هیرې نه فغوا نو د هغه ژوند خراب شو فغوا هغه ښکلی ژوند د جنت خراب شو بیا راکوشو چې راکوشو الله ورته غصه نو خو اس ظاهر کې غصه و دقه سی پریخي دنیا ته خی ثم اجتباه بیا غوره کاغله ربه خپل رب فتاب علیه الله توبه قبول کړه داغه وهدا او الله وته او خودله طریقه د توبه د توبې طریقې وته خود لربنا ظلمنا انفسنا دغه غونډې وته وی قال اهبطا اسباب د دې چون کې دنیا ته د جنت د پاره نو پیدا د دنیا د آبادېدو د پاره پیدا و خو الله پاک د مخلوق ته خی شي ګوري د دنیا ټول کارونه په اسبابو دي ښه د اسبابونه به ګوري کته د تعلق نه کوي تعلق به د الله سره ساته په هغه باندې به یقین کوي خو اسباب ابا غرزوي نه اسباب او تب اسباب وایي الله تب خالق وایي ځنې خلک وایي اسباب ول غون توجه مور کوي دا غلطه ده چې اسبابو له غون توجه نه ورکې نو ځان سره دا دغه ته چې زی پلان کوچ ته ولې خېږي ځان سره موټر ولې راولې ماوي ادې تبا اسباب وای اسباب ته په نظر د اسبابو به ګوره نو هغه سبب دا جوړ شو چې الله وتویونه مخره او بیا چې دینو شیطان راغی او هغوی نه هیره کړه او هغه وخوړله او بیا راکوشوه قال اهبطوا الله وتوي کوشه تاسو دواړه من هدا دی جنت نه جميعا غوند چې لار شي الله بدل به اولاد درکې بعضکم بعض استاسو لبعض د پاره د بعضو عدوون دشمنان وي بیا به سره جنگونه کوي نورې مسلې به هم راځي خو چې د فیصلو وخت راغی نو فیصلې به په بل چا نه کوي د الله د کتاب باندې به کوي فاما یاتینکم په دې شرط کچره راغی تاسو ته مني د طرف زمانه هدن هدایت کتاب د تراغي پیغمبر د تراغي فمن اتبع هدايا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت نو بیا همیشه همیشه دا جنت دی فلا یدلو هغه به ګمراه نشي ولا یشقا او نه به هغه بدبخت شي ومن اعرض وا چا چې مخ وګرځو عن ذکری زما د ذکر نه زما د دین نه زما د قرآن نه مخ وګرځو فإن له یقینا شته د هغه دپاره معیشتا ژوند دونکن تنګ شته د هغه دپاره ژوند دونکن تنګ اگر که ظاهر کې به اسباب ډیری بنگلې به می موټرې به می لیکن دونه پریشانه تاسو ګورئ چې چا کې دینداری نی ورشه هغه سره یو شیبه کینې د هغه خبرې واورئ چې څه وایي ځان به درته کاکا صاحب ښکاره شي چې زه خو باچا یم فإن له یقینا شته د هغه دپاره معیشتا ژوند دونکن تنګ ونحشره او موږ به راجمع کړو دې میدان حشر ته یوم القیامت پر ورځ د قیامت اعما په داسې حال کې چې دی بړون دی د قبر نه چې راشي میدان حشر ته په سترګو بړون دی دی به شکایت او ګیله الله ته وکړي قال نو دی به وی ربې ای زما ربه لما حشرتنی ولې تاسو راوستم میدان حشر ته اعما ړوند رب زما خو سترګې د هغه وې غټې غټې سترګې وې وقد كنت بصيرا او حال لا دې چې وم زه بینه قال الله به ورته وایي دقسې په دنیا کې تا زما د کتاب نه ځان ړوند کړی و د هغې سزا دا وه چې نن ما ته ړوند کړې کذالک هم دقسې اتتکه راغلیو تا ته آیاتونه آیاتونه زما ولم یؤمن بآیات ربه او هغه ایمان نی راوړی په آیاتونو د خپل رب دا خو د دنیا عذابونه پاتې شو آخرت ولعذاب الاخرت او خامخ عذاب د آخرت چې دی اشد دو ډیر سخت دی و ابقا او هغه همیشه دی بیا د تخویف دنیوی الکه لک تاریخ وګوره دا مخکینی قومونه چې تباه شوي دي د نوح علیه السلام ولې تباه شو د حضرت هود علیه السلام قوم عادیان ولې تباه شو د صالح علیه السلام قوم سمودیان ولې هلاک شو د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې فرعونیان ولې هلاک شو لک سوچ خو کې اوس هم درته لاره معلومه نشوه افلم یهد لهم آیا ښکاره شوی نه ده دوی ته افلم یهد لهم آیا ښکاره شوی نه ده دوی ته کم اهلکنا قبلهم چې څونه موږ هلاک کړي دي مخکې د دوی نه من القرون قومونه الکه اوس پورې ته لا معلومه نه ده چې ستاسو نه مې مخکې څونه قومونه هلاک کړي دي او یمشونه دا موجوده خلک ګرځيږي فی مساکنهم په کورونو د هغوی کې دغه د عادیانو علاقه او دغه د سمودیانو حجر علاقه او دغه مصر د فرعونیانو علاقه تاسو پکې ګرځئ لږ تاریخ وګورئ بلکې اسانه ده دا ستاسو اجرا دا ستاسو جماعت دا ستاسو زمکه دا پخوا د نیکه وه هغه نیکه چرته لاړ بیا د پلار وه اچرته لاړ چې نیکه دی لاړ او پلار دی لاړ ستانه طاقتور نو ته هم دلته ټیکه دی غشتره ته هم دای ناستې چې دا بل ته پرشېږي چې مر انځدې کېږي او زما خوا ته خټې مکوه او دا زما ځمکه ده او دا ستا ځمکه ده هلکه هغه نیکه دی څه شو هغه دی څه شو ښه یمشونه چې دا موجوده خلک ګرځېږي فی مساکنهم په کورونو د هغوی کې بس وروره که نور دلایل نی دقه دله بس دی ان فی ذالک یقینا په دغې کې نهی منع کولو ته وایي عقل نه دی ډیر کارونه یې چې سړی یې کوي خو عقل ورته وایي نه ګورې مه کوه شرمېږي نه ګورې دا مه کوه تاواني کېږي او دا مه کوه دا راته مشکلات پېښېږي د دې وجې نه عقل ته نهیه وایي جمع سره علله نهه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمن یا الله خپل فضل په من باندې وکړي رب ته خپل رحم او کرم په من باندې وکړي رب ته زمونږ تمام حالات درست کړي رب ته زمون تمام حالات درست کی رب ته خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث هم رب پوی کړي د قران او د حدیث رب اتباع زمونږ نصیب وګرځي د قران او د حدیث رب عظمت بړای زمونږ زړونو کې واچوي د قران او د حدیث رب خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکي زمون کورانو ته هم ورکي زمون بچو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 ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي د هغوی ته دعا وکړي چا زنانه بیمار دي د چا پلاران بیمار دي چا بچي بیماران دي هر قسم بیماران یې الله ورته صحت عاجله کامله مستمره وته الله ورکی س کور زنانه دي جوابونه د دعاګانو د پر را لګلې سم مسلې دي خوارانو ته مشکلات دي هغه لم دعاګانو کې چې سم مشکلات یې هغه الله حل کی د ملګرو بچی بار په سفر باندې تللی دی هغه ته دعاګانو کې چې الله پاک خوشاله خپل وطن ته روغ جوړ راولي عمره ولا تللی دی عمره د پاره هغه لم دعاګانو کې چې الله پاک مقبول روغ جوړ صحیح سالم خپل وطن ته راورسوي وصلی الله